فلما دخلوا عليه قالوا يا ايوب د دې ځان لسم مقام شروع کیږي تر درې نوی نمبر یا خطوري دوی عزیا یوسف علی السلام ته او د یوسف علی السلام نه نور غلغ واړي خو اوس روپۍ نشته صدقه واړي دا غینه پس یوسف علیه السلام چې په دوی دا مشکل حالت ولیدو نو بیا ورته خبره ښکارا کوي چې ښا استاد څنګه چل کړو نو دوی اقرار کوي معافي غواړي فلم ما دخلوا عليه ورکړه چې دوی داخل شو په یوسف علی السلام باندې قالو دی او یا ایه العزیز ای عزیز مصر مسنا رسیدل دې مونږ ته او اهلنا کورنۍ دې مونږ ته الضر zarar نه دا قسم مراد ده فاقا لغا لغا راغلی دا وجئنا ببضاعه مزجات بدل ورکی صدقه کوونکو ته قال هل علمتم نو وی ورته یوسف علی السلام وی آیا تاسو پوی تاسو ته یاد دی ما فعلتم بیوسف چې تاسو څه کړو د یوسف سره واقعي او داغه ضرور سره اذ انتم جاهلون کله چې تاسو نه پوی وی هغه نه پوی په ټیم کې چې تاسو کم کار کړو تاسو ته یاد دي کنه دی یاد تا یو په دا معلومه چې مذنب ګناګار سره چې کلم سره ګنا کوي دغه وخت په د باندې جهالت راځي بل انسان ملګری ته پکار دا وی کنه چې خپل خپل ملګری ورور وویني چې اوس نور ډیر په ذلت کې نه بس بیا نور مکړاوه یوسف علی السلام د خو اخلاق خاوند دی نو بس چې پوه شو چې اوس دومره غریبانان شو چې صدقي مطالبه وکړه نو بس اوس په نور صدقه غند پکار نور اوس دې سره غند پکار نو بس فوران ورته څوک خبره ورته کار کړه قالو نو دی اوی ا انک لانت یوسف ا انک آیاتو دا څه دې خبرې دا خو د کور خبر راوته چې د کور خبر راوته دا خو کور والا ته معلومي چې تاسو غو سره څه کړی بلکې د کور نام زیاته بابا تم پته نشته دی بل رور تم پته نشته دی نو چې دوی ور دوته وی تاسو غي سره څه کړو دوی پوښو چې دا خو سړی خپل نه ځکه ویل چې دینه خو یو دوی خبر یو یوسف خبر بل څوک نو خبر ا انک وی آیات تو دای اول شکیان دي بیا یقین ته چې د کتو سره سره کله وګوري کنه او دا خو رښتیا لا انت یوسف وی خامخات یوسف نه بس بالکل اوس یقیني شو قال هغه ورته وی انا یوسف او زه یوسف ما وهذا اخي او دا زما ور دی قد من الله علينا یقینا الله تعالی په مونږ باندې احسان وکړو الله په موږ احسان کړ موږ د الله په احسان باندې لغیو انه من یتقی حضور ته سمې یادای یقینا هغه څوک چې ځان بچ کی ويصبر او صبر کی فإن الله لا یضيع اجر المحسنین یقینا الله تعالی نه ضایع کوي اجر د نیکی کوونکو خلقو موږ صبر وکړو الله تعالی دا مدد وکړو چې دا تر رسول قالو تالله نو دی فورن دغه ملامت شو وی تالله قسم په الله لقد آثرك الله علينا یقینا الله تعالی ته ورکړې په مونږ باندې و ان كنا لخاطئين او یقینا مونږ وو د خطا کارونه مونږ خو ډېر غټه غلطي کړې ضروري قال هغه ورته وی لا تسریب علیکم اليوم نشته د ملامت یا پتا سبحان اليوم نن ورځي یغفر الله لكم الله دې تاسو ته بخنه کی او هو ارحم الراحمین او هغه الله تعالی بهتر رحم کوونکې بس ګوره داسې اخلاق پکار چې مشکلات مصیبتونه ورکړي تکلیفونه ورکړي ورکړي فورا چې راتاو شي بس ته لا تسریب علیکم اليوم دا مونږ او تاسو ته پدې کې دغه راکې درس راکې نبی صلی الله علیه وسلم چې مکی ته وردن نشو د مکه خلق خدا ټول مر جنگونه کړو سړی قتل شوی میانس کې نبی صلی الله علیه وسلم تراجم شو ګر چا پیرا فالقوه مارت القا معنا کړو یاد دی تا دا نه چې هر ځای کې تواجه بس غورځول دي نو بابا مخ لري افری دی نه فالقوه نو کیګ دی دا مخ دا کمیس علا وجه ابي په مخ د پلار دما یاتی بصیرا نو را بشی هغه بصیرا لیدون کې نو مخ کېړون دو بس وی دا وګوره لیدون کې شمو نه مړه بصیر کله هغه پوره لیدون کې توي ها هغه لیدون کې توي کنه چې دا نظر ډیر تیز کار کوي یاتی بصیرا راتل را بشی بصیرا کاملا پورا لیدونکې پورا لیدونکې بچی ښا او دینه مخ کې لګ نظر کې معمولی فرق او سترو کې سپینواله راغلو او ړون شوه نه دی ها واتونی بیا اهلکم اجمعین او را ولی ما تا کورنۍ تاسو ټولو ټوله کورنۍ راځي بدل ترازی او مصر ترازی دغه نه دغه نه راځي د کنعان پرې دی